عالم په دوه قسمه دی یو عالم مرتجل او بل عالم منقول دا عالم به چې کمندونو خالی نه وي یا به د عالمیت نمخ کې په بل معنا کې مستعملي بیا به عالم تر اړول شي او یا به چې کمدنو ډایرکټ د عالمیت په معنا کې مستعملی مخکې به بل څه کې مستعمل شوی نه چې کوم مخکې نه مستعمل شوی هغه ته مرتجل وي زرتجال وته وي او چې کوم مخکې په بل معنا کې مستعمل شوی او بیا عالمیت تر اړول شوی دې تعالی منقول وي عالم منقول عالم مرتجل لکه زید شو عمر شو بکر شو دا مخکې چې کمونو داسې په نورو مانو کې مستعمل نه دي ډایرکټ چې کمونو عالمیت کې څه شوي دي مستعمل شوي دي سعاد اودد منقول چې دي دا په خپل کور کې په ګڼ قسم دي یو دي منقول من المصدر مخکې مصدر کې مستعملي بیا چې کمدنو عالمیت تراوړي لکه فضل څه شي فضل فضل ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه یو زیو دا فضل نوم عبد الله رورو د دې وجه نه عبد الله زن مور ته ام الفضل ویل کیږي د فضل مور نو فضل دا چې کمندنو عربو اکثر مفرد نمونه کې فضل کنه منقول من المصدر یا توحید تنویر انمونه دي کنه دینه اوس نو دا نمونه ټول دا منقول من المصدر دي دویم منقول من اسماء من اسم الجنس منقول له اسم جنسنا منقول له اسم جنسنا لکه اسد او اسامه اسد او سشه اسامه تاسو ما اجناس دي دریم منقول من المشتقی بس آسان می وو من المشتقات اسم فاعل نه اسم مفعول نه اسم ظرف نه اسم تفضیل نه صفته مشبانه لکه خالد حامد شاهد دا ټول منقول من اسم فاعل لګنا دا رنګ چې کمندنو منقول اسم مفعول نه معروف او معروف کاکا خبر باندې پوه شئ کنه منقول اسم تفضیل نه احمد اشرف دا منقول چا نه دي اسم تفضیل نه دي ځنې منقول دي صفته مشبانه لکه شریف کریم سبیم خبر باندې پوښي سلیم دا ټول دي منقول من صفه دي شبازان یا کوسی او سدید سجید کنه دا ټول چې کوم نو دا منقول دي چانه صفه دي مشبانه اسم منقول اسم مرفوع هو کې مجتبام دی کنه بل عزیز موږ اورو یاد نه سدی دیازو ارشد یو سره یاد نکو منقول اسم تفضیل انو دا چې کم دنو منقول شو د اسم تفضیل صفت مشبہ منقول من المشتقات منقول من الافعال منقول من الافعال لك يزيد يشكر خبر باندې پوښی کنه یزید دا منقول مضارع نه دی کنه شمر دا منقول اسم دا منقول دا خبره څه شو منقول من الجمله می منقول من الجمله لکه زید قائمون چاره نوم سکی کی تابتا شرا چاره نوم سکی کی دی دا دی منقول من الجمله منقول من الجمله منقول من اضافه و غیره می ومنه منقول کفضل و اسد دین منقول لک فضل و اسد شو وزور تجالی ک سوادا و دد شو نمونه ول بیا ذکر کې هزا احکامات به لګ وایو زو سټیم نشه خوش